نو اول ټکی ورونو د مجاهد په هغه مسؤلیتونو کې چې دی د خپل ځان په اړه باندې لري چې دی باید خپل ایمان درست کړي خپل عقیده درست کړي په خپل ایمان باندې دی پوه شي دا د ما مؤمن به شیان مې کم دي په کوم ایمان راوړم او په کوم باندې کافر شم کوم یعنی کوم ونه منم تاسو ګورئ په قران کریم کې الله په قران کریم کې او حتی د دې مو تاسو په دې کلمه کې چې په کومه مسلمانېږو دا اولا په نفي باندې شروع شي نفي معنا نه منم لا اله الا الله لا اله نشته د بل اله ګوري دا دي د نورو خدایانو د نورو متصرفانو د دوی د نه منل پکې د د حق رب د منلو نه مخکې راغلی اول به څه کوم دا نور نه منم دا زړه صفا کوم ورته دا چې تا په زړه کې درې سوه شپېته بوتان نور هم نازې بیا الله ورسره منې دا بیا کله کېږي الله وایي نه لا اله الا الله اول به لا اله دا نور خدایان نه منم دا به وایي الا الله دا به وروسته وایي زړه به صفا کوي د نور خدایانو د مینې نه که په هر شکل کې وي هغه بیا به د الله سره معامله شروع فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله چې څوک په طاغوت باندې کافر شي ایمان په الله راوړي کفر بالطاغوت دلته د ایمان بالله نه مخکې راوړي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى څوک چې په طاغوتانو باندې په باطل خدایانو باندې کافر شي دغه د طریقو نه بیخي سراسر منکر شي ويؤمن بالله او بیا په الله ایمان راوړي فقد استمسك بالعروه الوثقى نو دا بیا غټینګه کړی محکمه کړی نیول چې هغه سره نشي نه بیلی نه ماتي اول به د نور تاغوتانو نه د نور بوتانو نه د نور باطل عقیدو نه د شرک نه د دون به ځان خلاصوي ويؤمن بالله او په الله باندې ایمان نو نو کفر بالطاغوت الله اولا راوستل په دې آیت او ایمان بالله ورسته او په کلمه کې هم موږ اولا د نور خدایانو رد او بیا د حق خدای د حق رب منل مانا دا چې زړه به یې وره صفا کوي ورته مجاهد چې تا په زړه کې درې سوه شپېته بوتان نور ناست دي او بیا ورسره الله هم منې دا نه کوي دویم مسؤلیت ورونو د عقیدې نه او د ایمان د جوړولو نه وروسته هغه دا ده چې د جهاد او د جګړې ترمنځ به فرق کوي جهاد فریضه ده جهاد عبادت ده جهاد الله نازل کړی ده جهاد رسول الله کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده صحابه رضی الله عنهم دوی عملی کړی ده د دې خپل احکام شته ده د دې خپل تعریف شته ده د دې خپل واجبات شته ده خپل مستحبات شته ده خپل مکروهات او محرمات شته ده خپل لار شته ده خپل معیارونه شته ده دا به یوازې زده کوي که دا د جهاد دا فرضیت او د جهاد دغه احکام او دغه طریقه دا یې زده نه کړې نو دا بیا یوازې جګړه شوه د الله جګړه نه خوښېږي د موږ د دین نوم حرب نه ده د موږ د دین نوم سلم اسلام ده نه د الله جګړه خوښېږي نه د رسول الله د دوی جهاد خوښېږي جهاد خپله عقیده لري د جهاد په باره کې یو یو کتاب مختصر ونه کتاب دغه چې د جهاد ویلې کېږي څه شي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی څوک ورته راغی وی چې یو څوک د غنیمت لپاره جهاد او یو څوک د حمیت یعنی د خپل تربور تربورګلوي د ګټلو لپاره او د خپل زور د خولو د دوی لپاره جهاد څوک د څه شي لپاره څوک د څه شي لپاره جهاد څو شیان ورته یاد کړ نو بیا بیا پوښتنه ته وکړي رسول الله په دوی کې اوس کم یو فی سبیل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا یو فی سبیل الله فی سبیل الله هغه ده لتكون کلمه الله هي العليا چې د دې لپاره جهاد کوي چې د الله دین دې نافذ شي د الله دین دې حاکم شي د الله دین دې برلاسی شي د الله کلمه دې لوړه شي د نور ټول د الله تر کلمې راټیټ وي د الله تر دین دې راټیټ وي د الله تر حاکمیت دې راټیټ وي که د دې لپاره ته جهاد او قتال کوې نو بیا دا جهاد ده او که د دې لپاره نه یې د ځمکې د ګټلو لپاره یې د وطن د ګټلو لپاره یې ولې د وطن د ګټلو لپاره جهاد حرام ده چې ته وطن په دې خاطر ګټې چې سبا قانون پکې دلته د کفر او د دیموکراسۍ پکې راشي دا ناروا ده د وطن لپاره جهاد کول دا په اسلام کې نشته د عقیدې لپاره جهاد کول په اسلام کې چې د عقیدې لپاره دی وکړه وطن خپل ورته ازادي راځي یوازې د بعضې خلک وایي د ازادۍ جنګیالي د ازادۍ جنګیالي چې څوک مجاهدین ته وایي دا کنځا ورته کوي د ازادۍ جنګیالي خو بېدینه سیکولر انقلابیان کودتاچیان داسې خلک دي د ازادۍ جنګیالي خو څوک مجاهدین نه موږ د ازادۍ جنګیالي نه موږ د اسلام لپاره مجاهدین یو معنی دا د ازادۍ جنګیالي دا چې د بل چې ازادو خپل به کې خپل حکمرانی هر طغیان هر کفر هر ناروا هر ظلم هر رسم و رواج هم چې زړه هغه به خپل پکې چلو د بل چې نه ازادو خپل به کې ځان تاغوت جوړو نه د الله د فرض کو لتكون کلمت الله هي العليا که دا دې په ذهن کې نه شي د الله کلمه دې اوچته شي او د تا په ذهن کې نور نور شیان وي تا په ذهن کې توپک وي تا په ذهن کې ډله جوړول وي تا په ذهن کې د قربانۍ پوستکي وي تا په ذهن کې چا نه انتقام اخیستل وي چا په تا په ذهن کې د چا لور کول وي د تا په ذهن کې خپل ځمکه او جایداد د بل چا د تسلط نه ساتل وي دا جهاد نه ده دا جګړه ده هسې خوشې خواري د هندو ستړی خدای ناراضه قصه د جهاد او د جګړې فرق کول جګړه ناروا ده او جهاد فرض ده جهاد خپل لار لري خپل احکام لري قران کې آیاتونه شته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ابواب شته دي لوی لوی بابونه دي د ټول احادیثو په کتابونو کې د جهاد بابونه دي فقهاو بیا د جهاد بابونه په د فقه په کتابونو کې جوړ کړي دي دغه احکام د شهید احکام د غنیمت احکام د زخمی احکام په جهاد باندې پیسو اخیستلو د نه اخیستلو د بندي احکام د دښمن د بندي د قوت او د ضعف په کم حالت کې به وړاندې کیږي کم حالت کې به بیرته کیږي د روغې د جوړې احکام د جنگ د اعلان احکام د جنگ د توقف دا ټول په شریعت کې شته لکه څنګه چې د عبادت او د مانځه او د روژې او د حج احکام شته په همدغه کتاب کې د جهاد احکام هم شته دغه هر کتاب د فقه چې تاسو راوخلي چې په کم کې د منځو د عبادت او د نوافل او د زکات او د حج د دې احکام شته د طهارت احکام شته په اندغه کتاب کې د جهاد احکام شته کتاب الجهاد یا باب الجهاد ده دا زده کړي چې دا نه زده کړي دی ولا چې لندغر درنه جوړ شي دی ولا چې ټوپکیان درنه جوړ شي ما خو لیدلی ټوپکیان ما خو د الله په فضل کرم باندې الله د سعادت را برخه کړی چې د روسانو مقابل کې جهاد په وخت کې الله سعادت را په برخه کړی او د کمونستانو په وخت کې هم او بیا تر هغه وروسته هم او دا د لنډغور وخت هم دی دغه چې دا ځان ته به مجاهدین ویلي نور به کم فجایع کم وحشتونه کم نارواوي کم ناسړیتوبونه به نه و چې په دې کې به نه و دا هر څه پکې و داسې ظلمونه داسې وحشتونه چې تاسو باور وکړئ چې خلکو پر روسانو شکر وسته دا اوس هم چې د غزړو پټکونو په ځای ته چې څوک ورسیږي په دې موټرو کې یو اړ یو داسې غونګوسه غونې زمزمه غونې پیدا شي دلته به پلانې داسې کول دلته به پلانې شي دلته پلانې وډباو دلته پلانې راوغورځه دلته پلانې نه غوښه وشکولې دلته پلانې نه دا شی واخیست دلته پلانې له پلانې ځای نیولی و تر اوسه پورې لسګونو کلونه پرې تېر شي بیا هم خلک یادوي دا شی او ځان باندې نوم دې شي خو مجاهد دا مجاهدین نه و نه دا مجاهدین دي ورونه دې لپاره چې بیا داسې شی نه شي د جهاد یو یو کتاب زده کړي لس ورځې کې خو به زده کوي شل ورځې کې خو به زده کوي یو کال کې خو به زده کوي پنځو کالو کې خو به زده کوي په لسو کالو کې خو به زده کوي اوس لس کاله د تاسې د جهاد شو دا یو دولسم کال دا رابر شو روانه په دې دولس کلو کې چې په کال کې مې یوه یوه صفحه ولوسم د دولس صفحو کتاب یادې یادو دولس مسلې خو به پکې یادې یادې کړې وي ولا چې د غربي عبارت سره هم پکې یادې کړې وي خو مونږ جهاد بې فرهنګه جهاد کوو جهاد بې نظریې جهاد کوو جهاد د ټوپک پورته کولو ته وایي له دې خوا پې ورمنډه کړه له هغې خوا پې رامنډه کړه دا دې ته موږ جهاد وایو نو د جهاد او د جګړې فرق کول دا د مجاهد د مسولیتونو نه یو مسولیت ده دوی باید جهاد وپېژني جهاد وکوي او د جګړې مخنیوی وکوي دوی باید جګړه مار نشي که یې جهاد ونه پېژنده دا د ده جهاد په خپله جګړه کې چې جګړه شو جګړه بیا جهد نه ده ها بیا ورانه ده قتل ده ظلم ده وحشت ده انتقام ده زورونه ده بربریت ده دا بیا ټول پکې راځي اوس امریکایي کوي بیا به هغه وخت ته کوي لکه مخکې چې اوله کمونستانو کا ورسره مجاهدینو شروع کمونستان لږ کاو مجاهدینو به تر هغه بد ډیر وکاو کمونستان به براله چانه رشوت مشوت مال مال یو شی نه شخص له کبه اخته په یو شلګون به گزاره کوله مجاهد به د موټر ټایرونه شمارل د شل ټایرونه به شل لکه اخته د لس ټایرونه به لس لکه اخته نور به دار څه بار کړی بس مال ټایرونه ته وکړه والله چې دا ما اوریدلې دي او که ثقه خلکو راته ویلي چې د موټر ټایر به شماره نور به دې مال ته ناسه ورته کوم موټر دا څو ټایره ده شل ټایره واچو شل کړ څنګه به به بری په کول به په سر و ځان ته به مجاهد هم ویل یو جهادي تنظیم ته خپل نسبت هم کاوه خپل رهبر بوت به په سر باندې زړولای و شرمېده بم نه په نور به کار د فساد کاوه هغه مجاهدین نه و نو مجاهدین دي جهاد خو دې ته وای لتكون کلمه الله هي العليا چې دی الله کلمه دی الله دین دا لوړ شي چې دا نه لوړیږي پکې هغه جهاد نه ده هغه فساد ده چې دا نور څونه اهداف او مقاصد پکې تر سره کیږي خو دی الله دین پکې نه لوړیږي ګوري د الله دین لوړ نشو د موږ تاسو پخوانی جهاد کې تر ډیره وخت پورې سم روانو خو چې کله سره منحرف شي اسلامي حکومت خو موږ ته موږ تاسو ته دی غوي په لاس خو الله رانک دی غوي په لاس خو ائتلاف وشو کمونستان مجاهدین غرب پلوي لوټیرګان دا ټول سره ګټ شو نو خو د اسلامي حکومت نعمت ونه لید تر څو چې هر ورځ یو ځای وسوځوه هر ورځ یو ښار بمبار کړه هر ورځ یو ځای یو لبل نه ونیسه چې کله کمونستان حکومت سقوط وکړ ما په یو اخبار کې د یو پوځي جنرال یو مضمون لوسته هغه لیکلی و چې نن ورځ په افغانستان کې څلور سوه جنګي تیارې دي هلیکاپټر ترانسپورتي او جټ د افغانستان په هوایي قواوو کې د نجیب د سقوط په ورځ باندې هغه مضمون لیکلی و چې څلور سوه جنګي تیارې لري افغانستان نن ټول افغانستان یوه تیاره نه لري دا چا وخوړلې دا همدا مجاهد صاحبانو وخوړلې په دې خپل داخلي فساد کې نن دا میدان وایو نه تیارې وسوځوه نن د د باندې بمبار وکړو په سټنګر او پراکټ ووله نن د یغه ته ورو تخته تیارې ور تسلیم کړل غزه نه هغه پلوټانو ته پیسې ورکړه تیارې د تر او تخته د شخصي د کباړ کده بس په دې طریقه باندې نن په افغانستان کې د څلورو سو جنگي تیارونه نن یو تیاره هم نشته یوه اخرینۍ طیاره چې طالبانو په یوه موټر کې سپره کړې وه، کله به یوې ونې لاندې ودروله، کله به یو بل ځای کې ترپال مرپال پرې واچاوه، د امریکایۍ د طیارو نه یې پټه کړې وه، هماغه اخرینۍ طیاره هم بیا د جشن په ورځ باندې سقوط وکاوه چې څه چل پې امریکایانو وکاوه وغورځېد. اوس ټول افغانستان کې د افغانستان خپله یوه طیاره دا د کمونستانو په وخت کې له منځه لاړې نه دا د مجاهدینو په وخت کې له منځه لاړې جهاد سره ځکه جهاد د هغوی په جګړې بدل شوی او جګړه خو خوړل کوي سوځول کوي نو که تاسو جګړه ماران کېږئ نو دنیا او آخرت به هم خراب وي او که مجاهدین کېږئ نو جهاد وپېژنئ چې دا جهاد دا څه شی د د جهاد تربیه حاصله کړي د جهاد کتاب وایي عالم ته کېني په جهاد باندې عقیده جوړه کړي په جهاد باندې خپل روش جوړ کړي نو بیا به تاسو مجاهدین شي او که دغه شی درکې نه وي نو بیا به یوازې جګړه ماران یاست او جګړه ماران دی الله نه خوښي اسلام د جګړې دین نه دی اسلام د جهاد دین دی او جهاد جهد دی او جهد و دی ودانولو په کار کې د ظلم د مخنیوي په کار کې وي د وحشت نه د خلکو د ساتلو په کار کې وي ایمان د امن نه ده اسلام د سلامتیا نه ده خلک به رغوي د کفر د ظلم د تعدی د وحشت د بربریت د دې مخه بنیسي نه دا چې خپل به دا شیان کوي بیا دغه جهاد ستاو پیژند دغه جهاد بیا په اعداد باندې کیږي اعداد په دې معنی چې دې ته به ځان تیارې جهاد خو دې وپېژند ځان به ورته تیارې چې دا وزه څنګه وکم دا ټوپک څنګه استعمال کم تمانچه څنګه استعمال کم راکټ څنګه استعمال کم هاوان څنګه استعمال کم طیاره څنګه استعمال کم کمین څنګه ونیسم بارود څنګه استعمال کم مجاهد څنګه تربیه کم د دښمن سره څه ډول تعامل وکوم د کم دغه د جنگ او دغه د حمله نه د مخنیوي لارې چارې څنګه زده کمه خپل د حملو طریقې زده کمه مختلف تکتیکونه زده کمه په دې کې کتابونه وګورم په دې کې تمرین واخلم په دې خو نه کېږي چې بس زه مجاهد شوم او بس له کوره ووتم او لاړم هلته ځنګله ته یوې غره ته ټوپک مې واخیسته نور هیڅ شي باندې نه پوهېږم د حکومتونو خو ته لیوني نه چې په ضابطانو او په دې عسکرو په دې باندې یوه دولس کاله په مکتب وای بیا په باندې څلور کاله پوهنتون وای او تر هغه وروسته بیا د یوازې او یوازې دریم بریدمن فارغ کړی دریم بریدمن بیا پسې دویم بریدمن شي بیا پسې لومړی بریدمن شي بیا پسې ایسته هغه پسې وروسته بیا تورن شي دریم کتار کې دروي اخر اخر نه را شروع چې لومړی بریدمن هم نه فارغ دی پنځه شپږ کال ور باندې ټانک وای تخنیک ور باندې وای لوجستیک ور باندې وای اور باندې مختلف قسم حربي فنون دا ور باندې وای دښمن ور باندې وپیژني خپل استعدادونه ور باندې وپیژني جغرافیه ورباندې ووایي، ځمکه ورباندې وپېژني، کنډونه ورباندې وپېژني، سیندونه ورباندې وپېژني، غرونه او لارې ورباندې وپېژني، ګودرې ورباندې وپېژني، سرحدات ورباندې وپېژني، همسایهګان ورباندې وپېژني، تر هغې وروسته یې بیا وړوکی غونې خورزابط کړی وي. خو چې لیونی نه دی، دونه تربیه ورکوي، بیا اخر کې مړکی خورزابط شي. بیا وروسته بیا غټېږي او جنرالي ته هغه وخت رسېږي دا اوس خو پلاستیکي جنرالان دي جنرالي ته بیا د جنرال کلمه ما جنرال انګریزي کلمه ده معنا جنرال جنرال وایي عمومي ته معنا دا چې د اول رتبې نه نیولې تر اخرې رتبې چې دا څومره نظامی علوم دي او څومره نظامی فنون دي او څومره نظامی مراتب دي دا د ټول زده کړه نور دا ټول نه دی پاس شو تیر شو بیا دی جنرال شي د مخ اوس پلاستیکي جنرالان دي تنظیمي پرون پر بنانبای وو پرون پر به چقاوه ساتله سبا ته یو تنظیم کې شامل شو چېرته د درې ځای جنایت وکړو بیا جنرال او ستر جنرال او مارشال شو نو اعداد تیاری د مجاهد لپاره دا ضروري ده کته جهاد او کته اعداد ولري بدني تمرین ولري د وسلې تمرین ولري د وسلو په طریقو باندې پوه شي هم به د تلفات کم وي هم به د مصارف کم وي هم به د په سلو ډزو باندې سل کافر مړ کېږي او دا ګوري هغه خبره نه ده وایي خبره نه ده تاسې به ټولو لیدلي د عراق ښکاري به هم لیدلی د عراق ښکاری د بغداد ښکاری ا په کم ځای باندې کافر ولي چې بس ما از چې یو دوه سانتي ځای هم د تخکار شي چې نور ټول په فولادو کې ځان پیچلې دي پوزي د امریکایي چې ما یو سترګې هم د تخکار شي نه دی خطا کیږي ما چې چې چې یو څپک په اندازه ځای ورښکاره شي امقه ځای د هدف ته ورکې په مغه ځای ولي او دویم درس کې کوم دویم درس نه کوي مغه یو درس کوي ولې تمرین یې کړی ده تکلیف یې استلی جهد یې کړی ده مجاهد ده ځان تکلیف یې استلی ده په سلو مرمیو باندې سل کافر وژني ته زر مرمۍ سر ښکته کو نور مله د توپک پورته کو غرهر ته په سلو مرمۍ سل میاشي لاندې لګي دغه په سلو مرمۍ سل کافر وژل کیږي هغه اعداد کړی دا ته اعداد نه کړی هغه اعداد داسې کړی دا چې دای چیرته په یو کوټه کې لارې په یو خار کې ناشته او دا شکه او پیکا یې پر ریموټ کنټرول باندې عیاره کړې ده په یو ځنګله کې ایښې ده د چیډي هم لیدلی او د عراق د مجاهدینو دی چېرته په کوټه کې کوم منزل کې ناسته پیکا یې په ځنګله کې درولې ده له امغه ځنې په ریموټ کنټرول باندې تاوي را تاوي کته کوي او پورته کوي هدف ته مخامخ کوي او بیا په دې پیکا باندې په دې باندې بیا کمرم لګول چې د دښمن عکاسیم کوي په باندې دی ورسره شتم نه لرې ځای کې ناست دی په کوټه کې ناست دی موټر یې خوشې کړی دی په ښار کې په ریموټ کنټرول باندې موټر ګرځوي تش موټر دی روان دی د ښار په منځ ولې علم یې زده کړی دی دا کافر خو دا چې دا راغلی دی چې دا هر چېرته مسلمانان په ملکونو باندې تخت ساز ده او غلبه یې ده او دا حکومت ونیسه او دا وپرځوه سیند ته لاړ شه سمندر ته لاړ شه هوا ته لاړ شه پوځ ته لاړ شه میزایل راخوشې کړه ډرون راخوشې کړه کروز را خوشې دا خو څه په کرامت باندې نه کوي چې د د په کې ایمان کې کرامت ته په دې کرامت نه ته نه خلاصيږي خامخا دی ولي علم حاصل کړی یا ادا دې کړی ده ما عاد چې ودی وین د په فلوریدا کې ناشته او دلته په خپل کور کې ورته ښکارې ځکه چې د تب سر باندې سټلایټ درولې دا سټلایټ د هر حرکت د تور کوي کته وړاندې کې کوم څه کوي په ټول افغانستان کې درته چې دشتې هم دي هلته هم د ټلیفونو پایې درولي دي په لس کیلومترۍ کې به انسان نه پیدا کېږي خو دوی به هلته هم پایې درولي ولې د دې لپاره چې دا ټوله ساحه کور کړي چې دلته هر څوک تېرېږي را تېرېږي چې دلته معلومات وشي ځکه د سیګنال د لارې ته ده پورې تړلی ته چې هره خوا ته خورې را خورې ده ته ور معلومېږي په کمره کې لا ور معلومېږي هغه سیګنل د لارې خو لا څه کوي تاسې سهار مهال کې وګورئ په ماسخوتن کې ځینې ستوري غټ د ستت غونې وي ځینې راټیټ دي هغه ستوري نه بیا چې سهار شي هغه اصلي ستوري پټ شي د سټیلایټونه بیا پاتې شي چا لیدلي دي سهار سهار ته وګورئ چې راپورته شي یو په دغه ځای کې ولاړ یو په دغه ځای کې ولاړ ماسخوتن کې بل ځای کې نن سهار هم چې راپورته شي یو په دغه ځای کې ولاړ او یو په دغه ځای کې ولاړ ګرځي را ګرځي مخکې په افغانستان کې درې څلور دانې وو اوس د هر ولایت او د هرې سیمې په سر باندې یو شي اعداد کوي هغه ځان تکړه کوي ته مجاهده کړې اعداد وکاوه د الله توفیق به دې ملګری کرامت به دې ملګری د الله مدد به دې ملګری او بشري جهد به دې ملګری دا سونه دي د زمانه کنه زه هغه مجاهد بيخي کمزور مجاهد ونه د موټر نشي چلاوله موټر چلول څه دي د اس چلول نه موټر چلول اسانه ده اس چلول کې خو ورځيږي خو تکرار نه سي زولې کې پروت موټر تا چلی له هر خوانه بندې محفوظې له هوا نه هم محفوظې له ګرد غبار نه کې محفوظې د یخنۍ لپاره بخاري پکې شته د ګرمۍ لپاره کنډیشن پکې شته عدو الله دی الله دښمن او خپل دښمنان چې کله تاسو دا شیان زده کړئ دښمن به درنه ویره کوي چې کله زده نه دښمن به درنه ویري چې کله تخنیک زده کړئ دښمن به درنه ویري چې تخنیک هم نه زده دښمن به درنه ویري وي د خلک خپل کار وکړي تړلې چرګان غوندې نیسي لکه ټول چرګان نه روغ جوړ ترازو کې کینو کرار ولاړ خپل تقدیر کې ماته انتظار باسي خو هغه په زړه نوم لري نه کې چوالو شي بس دوی مونږ ته دغه ټول چرګان په نظر بیا ګوري کوم تخنیک نه وځي او کوم تخنیک زده الله فرمایي چې بیا به دوی له تاسو نه ویریږي ترهبون به ویروي به تاسو په دغه اعداد باندې عدو الله وعدوکم دی الله دښمنان او تاسو دښمنان واخرین او یو بل طایفه خلق هم دي یو بل طایفه خلق لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ الله يعلمهم الله ته معلوم چې منافقان او جاسوسان تاسو ته نه در معلومي ځکه منافق خو براله تا ته دوست کوي ځان دوست کوي الله يعلمهم الله یې پیژني تاسو نه پیژني خو الله یې پیژني چې هغه جاسوسان دي منافقان دا به بیا درنه ویریږي کوم اعداد وکاو دوی به بیا ویریږي د صحابه تخلیقي تختی به که ته د جاسوس شناسۍ علم وکوي چې جاسوس وپېژنې او هغه تعقیب کړی شي هغه چې په دې پوه شي چې زه نو تشخیصېږم کډم باسي بچیان هم باسي ځان هم باسي او که په دې پوه شي چې ته په هېڅ شي نه پوهېږې نو بیا د تا تر سوري لاندې ځای نیسي د تا د تخرګه لاندې ځای نیسي بېغمه بیا د تا سره یو ځای چې ته څه کوې د روزمره راپور د لحظې لحظې راپور ورکوي ځکه ته غافل یې ته جاسوس نشې تشخیصولی ته په امنیت نه پوهېږي نو د اعداد به هم د جنګ وي هم به د وسلې وي هم به د امنیت وي هم به د تجسس وي هم به د دښمن د تشخیص وي هر ډول اعداد به وي هر ډول تیاری به وي مشکل د موږ دا د مجاهدینو کې چې بس هر څوک سربخوده مجاهد شي پنځه ورځې لا اعداد نه کړی تمرین لا نه کړی ځان لا ورځ نه خولې کړی په دې نه پوهېږي چې دا دا دا مرمۍ جوړه دي څه شي نه ده د دې څو برخې دي د دې پتاقې چېرې ده د دې بارود چېرې دی د دې پوچک څه وظیفه ده او د دې مرمۍ څه ډول ده دغه مرمۍ کې کوم کوم قسمونه دي کوم یې اوسپنه چیروي کوم یې اور ورچوي کوم یې سړی وژني کوم یې زهرجنې دي کوم یې نه دي دغه مرمۍ څه خصوصیات لري اکثره ګوري مجاهدین په خپلو وسلو باندې ژوبل په خپلو باروتو باندې الوتي تمرین نه وی کنه ادا دې نه وی نه فاکولته ویلې نه کورس ویلې نه پانتون ویلې نه ښوونځی ویلې نه یو څو ورځې د چا سره په معسکر کې پاتې شوي د شوق د جذبه د راپورته شوي راپورته شي سبا ته بیا ګوري زړه تلې پروت شي شوی داس خو نه الله خو په تا باندې د دښمن مقابله کوي یوازې تا وژل خو په کار نه دي چې تا ووژني د مجاهد په مسؤلیتونو کې دا چې دی د خپل هدف ته وفادار وي دا کوم هدف دی چې ده دې هدف ته دی وفادار پاتې شي هدف خو تا تعین که مخکې چې لتکونه کلمة الله هي العليا چې د الله دین دی سرلوړی شي که چې د الله دین سرلوړی شي نو د الله د دین د سرلوړۍ لپاره به ته دغه هدف ته وفادار پاتې کیږي په دې معنی چې که هدف دې د الله د دین لوړول و نو بیا د پیسو جمع کول، بیا د قربانیو په پوستکو باندې چا سره خرابېدل، بیا د یو بل ملګري سره، د یو مجاهد سره په پنځه روپیو باندې خرابېدل، بیا د اطاعت نه کول، د امیر اطاعت نه کول، بیا د شرعي علم نه زده کول، بیا د خلکو ته د اسلام محاسن او د اسلام نیکۍ دا نه ورښودل، خلکو سره ښه معامله نه کول، اسلامي نظام ته د خلکو ذهنیت نه اماده کول، ته چې غواړې د الله نظام دې حافظ شي، نافذ شي، خو د خلکو ذهنیت ورته نه اماده کوې، بلکې نور هم د ځان په نسبت او د مجاهد په نسبت د خلکو ذهنیت متنفر کوې، نو خو بیا خو خلک د الله نظام هم نه غواړي. وي چې ښه دا سړی ماته د الله نظام راولي د الله نظام بیا دا شي لکه دا دی چې اوس کوي نو که دغه شی بیا خو دې ما نه ده پکار دښمن هم تبلیغات کوي او ته هم عملا د دښمن سره مرسته وکول په خپل ناوړو اعمالو باندې چې هغه هدف دې څنګه ده هغه هدف ته به وفادار پاتې کیږي هم په عمل کې هم په خبره کې هم د خلکو سره په گزاره کې هم امانتداري کې هم په رازداري کې هم په تقوا کې هم په جهد او تکلیف استلو کې هم په تمرین کې د دې هدف نه منحرف کیږي نه اسنه چې ته نن خو وفادار یې خو سبا بیا شا درته شنه شوتله وښوروله بیا لکه سیرلکی په غپسې ور روان بله ورځ بیا څوک یو بله قوده رشکه درته وښوري بیا دای پرېږدي په غپسې ور روان او بل به درته وایي چې انډیواله ته دا څه کوې راځه زه دې نه ښه هغه درکوم درته ښه کنډه کوو ښه ټوله یې درته جوړوم بیا نو هغه بله ورځ چې خوله دې نور هم خوږه شي بل درته وایي ته دا دا افغانۍ او کلدار یې دا څه کوې ډالر درکوم درته بیا نو په ډالرو پسې روان بل ورځ بیا ګوري ملیشه شي بل ورځ بیا ګوري بیا خربکیان جوړ کړي پرونه به جهادي قومندانو نن به خربکیان جوړ کړي د خربکیانو مشر وي اکثره د خربکیانو مشران څوک دي مغه پخواني قومندانان دي کنه ولې هدف ته وفادار پاتې نشو هدف دی غوي څه شی و اسلامي نظام جوړول کرا کرا لګ لګ لګ لګ لګ لګ منحرف شو منحرف شو بل اخر اوس د دښمن بیرغ لاندې ولاړ دی دښمن د دفاع په خاطر باندې دوی پکې خربه کې توپ هدف ته وفادار پاتې په هر حالت کې خپل هدف ته وفادار پاتې کېږي او د دې لپاره به د الله نه غوښتنه کوي، زارۍ به کوي، یا الله ما ته ثبات او استقامت راپه نصیب کړه، د شپې به پورته کېږي، ژاړي به، د ورځې به د الله نه غوښتنه کوي، د لمانځه په اخر کې به د الله نه غوښتنه کوي چې یا الله د دې لارې نه مې مه اړوي، یا الله که زه د دې لارې نه اوړم منحرف کېږم او بیا د ما له وجې نه دین او مجاهدین او د اسلامي د اسلام نظام دا بدنامه کېږي، یا الله ما ته د مرګ د شهادت مرګ په نصیب کړي، د ایمان مرګ په نصیب کړي. چې پوه شوې چې نور ته منحرف کړي پرېږده بیا دا جهاد دا صف پرېږده لاړ شه تجارت شروع کړه بیا بدنامي خو نشته تجارت کې چې هر څونه وارېږي هغونه وارېږي د تا له تجارت نه اسلام نه بدنامي کېږي خو د تا له بد جهاد نه اسلام بدنامي کېږي لاړ شه دوکان خلاص کړه لاړ شه موټرواني شروع کړه لاړ شه بل شه یو بل څه کار وکړه ځکه ته چې دنیا هر کار کوي او که د ښه وکړه که د بد وکړه اسلام او اسلامي نظام ته نه بدنامه کېږي او که جهاد د ښه وکړه نیکنامه کېږي او که د بد وکړه دا بدنامه کیږي ورونو د دې لپاره چې دغه جهاد ته وفاداری او مجاهد چې جهاد ته وفادار پاتې شي عقیده او د جهاد او د اعداد او د هدف ته وفاداری لپاره به آماده شي نو باید په ځان کې اوس صفات پیدا کړي هغه صفات الله تعالی فرمایلی دي په هغه صورت هغه آیت کې چې ما مخکې تاسو په حضور کې تلاوت کړ الله فرمای ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم الله اخیست له مؤمنانو نه د دوی مالونه وانفسهم او د دوی ځانونه په بدل کې به څه شی ورکوي تجارت لري بنده او د الله سره عجیبه تجارت ده درکړم الله دی او بیرته مفتم درنه نه اخلي لکه دغه مولانا چې دغه ته یو قلم ورکی شان د ګلاله قلم د ته واخ د ته چې ورکی ورته بیا ته چې دا قلم به دې اوس بیرته ما باندې په سل ډالر خرڅ نه کی ورکړې هم ده او بیا بیرته اخلم ته څو چند په لوړ قیمت باندې نو ته وې چې دا احسان محض نشه دا څه شي دا خو خالص احسان شو مالم الله ورکړی نفسم الله ورکړی الله بیا ونه غواړي چې دا برابر باندې خرڅ نه کړي ان الله اشترى الله اخلي اخیستي د بندگانو نه د دوی مالونه او د دوی نفسونه بدل کې څه ورکړي بان لهم الجنه د دې په بدل کې چې دوی ته به جنت ورکړي مال به لګوي په دې لار کې د جهاد په لار کې نفس به په دې لار کې لګوي نو بیا به الله په بدل کې جنت درکوي دا کوم شی چې ته ورکوي الله ته دا فانی ده دا څو ورځې لمنځه ځي خو چې کوم شی الله درکوي هغه ابدي ده ان نه زړیږي نه خرابېږي نه نه کمیږي نه بیرنګ کیږي نه څوک در نه اخلي نه پکې بد اوري نه د څوک پکې تنګي هغه په بدل کې درکوي ښه نو دغه خلک دغه تجارت به په کوم شکل کې چې د الله د تاسې نه مال او د تاسې نه سر اخلي په بدل کې جنت درکوي د دغه تجارت نوم څه شی ده هغه شکل څه شی ده طریقې یقاتلون فی سبیل الله دی الله په لاره کې به قتال کوي جهاد به کوي دی الله په لاره کې فیقتلون دوی به خلک وژني کافران به وژني ويقتلون او دوی به وژل کېږي دوی به کافرانو د الله د دین دښمنان وژني او دوی به پکې وژل کېږي دغه مخکنی وعده چې د الله کړې ده چې الله به دوی ته جنت کې جنت ورکوي دوی د مال او نفس بدل کړي دا داسې وعده نه ده چې یوازې اوس الله کړی دی په قرآن کې یاده کړی الله فرمایي وعدا علیه حقا په دغه ورکړې باندې وعده ما مخکې نه کړې حق وعده په تورات په تورات کې هم دا خبره کړې ده چې الله کتاب او موسی علیه السلام نازل شوی والانجیل او په انجیل کې هم دا وعده کړې ده والقرآن او په قرآن کې هم دا وعده کړې ده دا دونه ټینګه وعده ده چې شک هم را نشي چې دا کېږي که به نه کېږي لکه یو څوک چې ته وایي چې دا قصه دا خبره چې ما کړې ده په دې باندې فلانه هم شاهد ده هغه فلانه هم پې شاهد ده هغه فلانه هم پې شاهد ده چې هر ځل د شاهد درته زیاتېږي د تا اطمینان زیاتېږي که کمېږي باور د نور هم زیاتېږي الله فرمایي ومن اوفا بعهده من الله د الله نه به څوک وفادار وي په خپله وعده یا الله نه څوک وفادار نشته یعنی دا کوم وعده مې چې کړې په دې خامخا وفا کوم د ما نه به نور څوک وفادار وي ومن اوفا څوک به وي زیات وفادار اوفا چې غد اسم تبذل ده څوک به وي زیات وفا کوونکی په خپل عهد باندې من الله دی الله نه هیڅوک نشته الله به خامخا خپل وعده تر سره کوي فاستبشروا نو تاسو زیری قبول کړئ ببيعكم الذي بايعتم به په هغه بیه چې تاسو د الله سره کړی هغه تجارت چې د الله سره کوي هغه زیره مخکې له مخکې قبول کړي یعنی د هغه تجارت ته چې تاوان پکې نشته چې تاوان پکې نشته سراسر ګټه ده نو بیا دې زیری وړ ده کنه لکه یو څوک چې چا سره یو څه معامله وکړي او هغه تجارت داسې وي هغه معامله داسې وي چې یقیني سل فیصده فایده پې کیږي چې هر دوست پې خبرېږي وایي چې ودې ګټه لنډې واله بېغمه اوس مبارک دی درته چې هر څوک پې خبرېږي نو ده ته زیری ورکوي هغه شی به له ده سره حاصل شوی نه وي د بل ترلاسه کړی نه خو خلک به زیر ورکړي ولې ځکه چې هغه شی یقیني ده خامخا کېدونکی ده هغه کې تاوان شته نه دغسې په دې جهاد کې تاوان شته نه احد الحسنین پکې خامخا ده په دې دنیا کې یا پکې شهادت ده یا پکې غزا ده په دنیا کې او په آخرت کې خو دې الله رضا ده وذلك الفوز العظيم الله فرمایي دا لویه کامیابي ده ښه نو دا خو شو تجارت او دا شو نتیجه ورسته الله هغه صفات بیان کړي دي چې مجاهد باید په ځان کې ولري الله فرمایي چې که دغه تجارت د آیاتونو د آیات آیاتونو مقصد دا ده لکه الله چې فرمایي چې که دغه دغه دغه دغه صفات درکې او تجارت در سره کوم دا معامله در سره کوم او که دا صفات درکې نه تاسو سره تاسو نه خرڅوم جنت که دا دا دا دا دا صفات درکې نو دا تجارت در سره کوم یا دا تجارت له ما سره کولای شي د دې وړ یې چې له ما سره دا تجارت وکړي او که دا صفات در کې پیدا نشول بیا د دې وړ نه چې زه له تاسو سره تجارت وکوم یا ته له ما سره تجارت وکړي نو هغه صفات به کم دي قران په خپل فرمای التائبون د مجاهدین به د مقاتلین به توبه کوونکي توبه به بس او توبه څه وخت په انسان کې راځي چې کله په انسان کې د پښیمانۍ احساس پیدا شي چې په خپل عمل پکې ګناه درنه وشي وځورېږي ورته تکلیف شي تکلیف شي ورته او دې او چې یوازې شي وشرمېږي له ځان سره ګریوان کې سره کته کوي چې یا الله دې ما توبه بیا یې نه کوو التائبون توبه کوونکي وي دا خلک حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ټول بني آدمان نه غلطي کیږي خو تر ټولو غوره بیا هغه دي د دې خطاکاران نه چې توبې وباسي او په یو بل حدیث شریف کې دي معنی یې دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که تاسې ګناه نه کولای او بیا هم توبه پرې نه ویستلای نو الله به تاسې ټول تباه کړي وای او داسې قوم به یې راوستلی و بل چې له هغوی نه به ګناه کېده او بیا به یې توبې ویستې ځکه چې د الله یو صفت یو نوم یې څه دی تواب ده یعنې توبه قبلوونکی نو چې ګناه نه کېده خلکو نه خو خلکو به بیا توبې نه ویستې چه توبه نه ویسته نو توبه قبل دل ته به ضرورت نه نو بیا به دی الله د توابیت په صفت معنا څه شي وس نو ځکه خو الله په انسان په توبه ډیر خوشحالي التائبون مجاهد باید توبه کوونکی هر لحظه چې ګناه ته نکیږي توبه وباسي پښیمان شي انابت وکړي الله ته رجوع وکړي وځورېږي تکلیف ورته حاصل شي په ځان کې دننه چې دا مې څه بد وکړ دا مې څه غلطي وکړه که توبه پکې نه وي نو بیا پکې طغیان پیدا کېږي سرکشي پکې پیدا کېږي تر ننه سبا لا مستېږي سبا نه بیا بل سبب شي نور هم فرعون شي د دې موږ په بخواني مجاهدینو کې چې د توبې صفت ورک شنه بیا یو نه بل چا نه وړوکی فرعون چا نه غټ فرعون جوړ شو چا نه نمرود جوړ شو چا نه حامان جوړ شو د خلکو وینې، د خلکو مالونه، د خلکو ناموسونه، د خلکو بچیان، دا ورته داسې ښکارېده لکه چرګوړي چې چلالی سړی او لکه غنیمت، غنیمت خو هم ښه یو څه سړی انتظار باسي ودرې تقسیم چې دا به یې بې تقسیمه وهل داسې سره تائبون توبه به کوي دا خلک العابدون دغه مجاهدین ده عبادت کوونکي عبادت ته به ډېره توجه هر ساعت چې وزګار شي د عبادت یو نه یو شکل به راګیر کړی یا به عبادت تهجد کوي یا به نوافل کوي یا به تلاوت کوي یا به ذکر کوي یا به یو چاته تعلیم کوي چاته به د توحید او د عقیدې او د روا او ناروا او د آخرت د عذاب د الله د رضا د دې درس مور کوي یو نه یو ډول یا به د صدقې عبادت کوي یا به د روژې عبادت کوي وایي چې ښه ده ورځ خو اسیم په لوګه را باندې تېرېږي نو ولې د روژې نیت ورته نه د روژې عبادت به کوي د نوافلو عبادت به کوي د تلاوت عبادت به کوي د تعلیم عبادت به کوي د دعوت عبادت به کوي د ذکر معصورات او دعاګانو تسبیحات د دې عبادت به کوي العابدون عبادت کوونکي وي الحامدون دی الله ستایون کی وي الله بستای یا الله شکر چې زه د مسلمان پیدا کړی یا الله څونه نعمت در باندې کړی زه د مجاهد پیدا کړی که زه اوس چېرته سینما کې ناست وای که زه چېرته پوډري وای د سړک په غاړه پروت وای هر چا په لغته وهلی کرکه او نفرت یې رانه کولی یا لکه زه اوس چېرته نعوذ بالله نعوذ بالله ګډاګر وای چېرته که مجلس کې مې ګډلی ډانس مې کولی بیا الله نعوذ بالله الله دې نه کوي که زه چېرته دوس وای چېرته مې دوس خانه چلولی بیا به نه څه کوم یا الله ستا شکر د ستا نعمت د را باندې ته د ستاینې وړ یې الله چې زه دې په دې عزتمن صف کې درولی یم د دې عزتمنه لار دې برابر کړی یم هر حالت کې د الله ستاینه کوي د الله حمد بیانوي د الله تسبیح کوي د الله عظمت بیانوي د الله عظمت ته ځان تسلیموي ژبه یې د الله په یاد باندې تازه او لمده وي دا صفات ورکیږي په مجاهد کې الحامدون السائحون دوی سفر کوونکي وي د نیکو کارونو د انجامولو لپاره هغه د حج سفر وي هغه د علم د زده کړې سفر وي هغه د جهاد سفر وي هغه د دښمن پسې د تعقیب د دې سفر وي هغه یو چېرته د پیغام وړلو سفر وي د خیر پیغام چاته وړي سیاحت کوي په غرونو کې ځي په دشت کې ځي تاسو باور وکړئ چې کله کله به چې من باب التحديث بالنعمت درته وایم دی الله د نعمت دی یادونه په تور درته وایم چې کله به یو درون پند را پښاو او بس دا سیستم یې نفسک بم واه یو یو یا دو دو دې دې یک مرمي بم پښاوي په یو غار کې په یو غره به ورختلو ستومانه به شو کېده نه په دې ستومانۍ کې به د یو خوند یو کیف به مې ذهن ته داسې چې یا الله دا خو هر څه د تا په لار کې دي یا لکه د کمزوری شوم کېناستی جګېدی نه شم یو قدم نور نه شم اخیستی دم د تا لپاره ده ځکه چې دا تر اوسه قوت راکړي او دا مې د تا په لار کې مصرف اوس نور نه شم تللی دم د تا په لار د تا په لار کې چې مصرف کړه د تا راکړی او دا مې مصرف کړه یا الله ته اوس لږ توفیق نور راکړي چې لږ نور هم لاړ شم چې دا توفیق ترا کې دم مصرف وو مخ نو خوند به کا واستومانه بم خوند کا تند بم خوند کا ویر بم خوند کا او دا جهدین باندې راځي کله ویر ته راځي کله تند ته راځي کله ولګ ته راځي کله دون منډه وهي چې نور زیاتې دی بس جام پاتې شي په دې حالت کې دم د شکر وچ یا الله دا څونه قوت چې راکړ او دا خو مصرف کړه نور نه درا پاتې ته اوس نور راکړه نور مصرف کړه سائحون د الله په لار کې سفر کوونکي او سفرونه چې د مشقت تکلیفونه وي ویره وي زحمت وي لوږه وي نابلدتیا وي الراکعون رکوع کوونکي الله ته سر ټیټ کړی سر ټیټول دا یوازې الله ته خوند کوي تاسې ګورئ د حیوانات چې څومره دي چې څومره حیوانات الله پیدا کړي دي دا د ګېډې لپاره سر ټیټوي د ګېډې د مړولو لپاره څه کوي سر ټیټوي انسان رب العالمین داسې پیدا کړی چې د ګېډې د مړولو لپاره به روزي ځان ته راجیږي سر به روزي ته نه کته کوي چرګ چې ځان وړي څه چل کوي غوا چې ځان وړي څه چل کوي چې هر حیوان بل ده د ګډې د مړولو لپاره سر ټیټي انسان رب العالمین داس پیدا کړی ده چې دی به سر نور ته ټیټي دی به روزي ځان ته راځي د خېټې لپاره به چاته سر نه ټیټي د ډالر لپاره به سر نه ټیټي د بل کار لپاره به سر نه ټیټي ته الله جوړ کړی داسې نه یې چې ته د ګډې لپاره سر ټیټ کړي حیوانات ټول داسې جوړ کړي چې د ګیډې د مړولو لپاره سر ټیټوي ته رب العالمین جوړ کړی داسې چې سر دی یوازې د ته ټیټ شي الراکعون الله ته کروپ شي الله ته خم شي الله ته سر ټیټ کړي بل چاته په هسکه غړی رواني خو چې الله ته شي بیا سر ورته ټیټ کړي یا الله د تا په مقابل کې د تا د دین په مقابل کې څه یم زه نه یم نه مې غاړه شته نه مې شمله شته نه درته هسک درېدی شم یا الله تا ته تسلیم یم الراکعون الساجدون سجده کوونکي د خلک سجدې ډېرې کوي سجده خو عبادت کې کېږي عبادت کوي سجدې کوي اوږدې اوږدې سجدې کوي او هغه دعاګانې چې په زړه کې راځي کوي په عربي باندې پوهېږي ویلی شي پکې دعاګانې په سجده کې ځکه په حدیث شریف کې دي چې د الله ته چې بنده تر ټولو ډېر نږدې وي په کوم حالت کې هغه د سجدې حالت نو په دې حالت کې دعاګانې ډېرې کوي که یو چاته ډېرې دعاګانې عربۍ کې یادې وي نو د سجدې حالت کې کولی شي او که نه په زړه کې دې تېروي په ژبه دې نه وایي چې یا الله دا کار مې راوکوي یا الله دا کار مې راوکوي دا مې ځکه پښتو فارسي به بله ژبه یې ووایي نو مونځ پرې خرابېږي که نه نو په زړه کې به یې تېروي او که دې په عربۍ باندې زده وي نو وایي الله ته به تندی ږدې په ځمکه باندې هغه تندی چې بل چاته یې ښودل بل چاته یې ټیټول حرام او ناروا دي الله ته هغه افتخار ده الله ته به تندی ږدي دا خلک ساجدون توبه کوونکي به یي عبادت کوونکي به یي د الله ستایونکي به یي د الله په لاره کې به د سفرونو زغمونکي رکوع کوونکي او سجده کوونکي به یي مجاهدین الامرون بالمعروف امر بالمعروف به هم کوي خلک به د بدۍ نه منې کوي خلک ته به په نیکۍ باندې امر کوي هر نیک کار چې دته ور معلوم ده خلک ته به د غیر کولو امر کوي الناهون والناهون عن المنکر او لبدین به خلق منې کوي د مجاهد صفت دا ده چې هم به خپل نیکی کوي هم به بل ته د نیکی امر کوي هم به خپل ځان د بدی نه ساتي هم به بل چا د بدی نه د ځان ساتلو امر کوي والحافظون لحدود الله د الله د حدودو د الله د سرحدونو هغه چې الله منې کړی دي او هغه چې الله ټاکلی دي دغه وساتنه هغه نه به پخه نه الله دې تر دې ځای راځي نور به خواته نه ځي نه ځي دې ته نه وړاندې کیږي نه وړاندې کیږي په دې به ورځي هغه به ورځي چې الله کوم حدود ټاکلي دي دې هغه به ساتنه حفاظت کوي حافظون لحدود الله کله چې دا صفات پکې پیدا شي وبشر المؤمنين نبي الله فرمایي چې دغه مؤمنانو ته نور زیری ورکړه چې دا قبول مؤمنان دا منل شوی مؤمن دوی سره بیا تجارت کوم مخکې الله یو تجارت بیان کړ بیا ویل چې دا تجارت کوم د چا سره د دغه خلکو سره که دا چا کې و نو هغه به مجاهدین دي او که دا چا کې نه و دا د مجاهد صفات دا ورکې نه و دا به جګړه ماران ټوپکیان لوپران دي ظالمان دي وحشیان دي داسې خلک دي الله بیا د دې سره د نفس او د مال په بدل کې د جنت تجارت نه ورسره کوي الله چې چا سره تجارت کوي دا صفات درنه غواړي صفات المجاهد نن فکر کوم هم دومره بس ده دغه دوه چې له دښمن سره د تعامل په اړه د مجاهد مسؤلیتونه او له خپل ولس سره د تعامل په اړه د مجاهد مسؤلیتونه دا بیا زه انشاءالله سبا په درس کې درته وایم نن همدومره بس ده کله چا سره یو پوښتنه وي که وضاحت غوښتل وي که مشارکت وي خپل یو څه اضافه کول غواړي په دې موضوع باندې نو نور وخت تاسو ته درکوم او زه دا نیم درس بیا نور بیا سبا درته وایم درې برخې وو یو